حضرت عیسی علیه صلات وسلام پر ورځ د قیامت به الله انبیا ځان ته پیش کوي نو حضرت عیسی علیه السلام به پیش د کافرو د شرمولو دپاره او د هغوی د زورنې دپاره الله به عیسی علیه السلام ته یو څو خپل انعامات را یاد کړي چې ما تا سره دا انعام وکړو ما په تا دا احسان وکړو ما په دا دا احسان وکړو نو چې دا ټول وته بیان شي حضرت جبریل به مې تا سره کړو هغه به ستا حفاظت کو نو تا د دې ټولو نعمتونو په بدله کې دا خبره خلکو ته وکړه چې تاسو د الله عبادت مه کوئ او زما عبادت کوئ دا به عیسیانو وی چې زمونږ مشرانو ته حضرت عیسی علیه السلام دا وصیت کړی چې تاسو د الله عبادت مه کوئ زما کوئ نو دی به په دغه وخت کې وایي داسې دغه به پرې راشي رپېدل د ډېرې یرې د وجې نه او الله ته به یره به زمونږ په تمامو حالاتو ته خبرې که ما ورته دا ټکې ویلي تا ته به پته لګي ما خو دوی ته دا خبره چرته کړې ده نو وایي و از را یاد کې هغه وخت او حیت ال الحواریین چې ما وحی وکړه ال الحواریین هغه خاص ملګرو د عیسی علیه السلام ته د عیسی علیه السلام یو څو خاص انډیوالانو ملګریو هغوی ته مې وحی وکړه ان آمنو بی چې تاسو ایمان راوړی په ما و بی رسولی او زما په رسول ما وحی وکړه د هغه ملګرو ته چې تاسو ایمان راوړی په ما او زما په رسول دلته طالبان سوال کوي چې عامو خلکو ته الله څنګه وحی وکړه وحی هو کوي الله پیغمبر ته کوي دلته څنګه وحی وشوه نو د هغې ډېر مطلبونه دي خو یو مطلب د دې دقسې دی لکه مونږ وایو قرآن مجید الله مونږ ته رالیږلی دی قرآن مجید وحی ده که نه ده تاسو وایئ که نه قرآن مجید الله مونږ ته رالیږلی دی نو تا ته څنګه الله قرآن راولیږ قرآن خو د الله کتاب دی او الله که کتاب لیږي پیغمبر ته لیږي تا ته څنګه راولیږ نو مونږ جواب څه کوو هغه جواب دلته هم کوې قرآن مجید الله مونږ ته رالیږلی دی بواسطة الرسول په واسطه د چا د رسول الله دا کتاب الله راولیږه پیغمبر ته او پیغمبر بیا مونږ ته راکو نو دقسې الله پاک په انجیل کې دا وحی وکړه دوی ته کړې وه چې تاسو به ایمان راوړی نو دوی ته وحی شوې وه خو په واسطې د انجیل او د حضرت عیسی مونږ وایو قال الله الله ویلی دي نو هلکه څنګه الله ویلي تاته الله تاته ووې نو موږ هلته وایو که نه الله ویلي دي خو په واسطې د چا د پیغمبر قالو نو دوی ووې آمنا موږ ایمان راوړی دی وشهد او حضرت عیسی علیه السلام ته وایي چې ته ګواه شه باننا مسلمون چې بېشکه موږ تابعداري کوونکي یو اذ قال الحواریون په هغه وخت کې چې ووې هلکه دا هغه بله مسله ده وایي بېځایه سوالونه مه کوئ بېځایه تپوسونه مه کوئ دلته هم دې ملګرو بېځایه تپوسونه کړي دي اذ قال الحواریون په هغه وخت کې چې ووې هغه خاص دوستانو د عیسی علیه السلام څه وایي یا عیسی ابن مریم ای عیسی زویه د مریمې یو تپوس تنه کوو هل یستطیع ربک لفظي معنا خو یې دا ده هل یستطیع ربک آیا طاقت لري رب ستا ان ینزل علینا چې هغه راولیږي په موږ مائدتن خوانچه من السماء د اسمان نه لفظي معنی دا ده ستا رب د دې طاقت لري چې په موږ باندې خوانچه راولیږي د اسمان نه اوس دا ټکې مسلمان چې کوي دا خو مناسب نه دی اوس موږ وایو زمونږ رب د دې کار طاقت لري دا خو ناجیز دي په الله باندې څنګه شک کول پکاري مدلی خیال دغه دغه دی ریاض خیال لري د دې وجې نه اکابر وایي چې د یستطیع معنا دی یطیع هل یستطیع ربک آیا اطاعت کوي ستا ربک رب ستا اطاعت څه ته وایي د چا خبره منل ته چې رب ته ووې چې ربه په موږ باندې خوانچه راولېږه نو دا غرب ستا د خبره منی کنه هل یستطیعو آیا منل کوي ربک ربستا ان ینزل علینا چې هغه راولیږي په موږ مائدتن خوانچه من السماء د طرفه د اسمان نه مائده درستخان ته وایي او مائده هغه غاټه دغه ني هلکو ته څه وایي سقی هغه غاټ لرګي نه وي هغه مجموعه غوندې غټه دې ودونو کې چې وي پکې ډوډۍ هم پرته وي یو انډی هم پکې پرته وي یو هر شی پکې پروت وي هغې ته دغه وایي مایده قال اتقوا الله عیسی علیه السلام ورته وایي د الله نه ویرېږئ دا بېځایه تپوسونه مه کوئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان راوړونکي د دې وجې نه زمونږ بزرګان وی مؤمنانو له دا پکار نه دي چې د خپل پیغمبر نه مطالبه د معجزو کوي چې یاره زمونږ د پاره دا معجزه ښکاره که او زمونږ د پاره دا معجزه ښکاره که یو ځل چې مؤمن شو په الله او په رسول باندې یقین راغی نو د ده بیا معجزو ته ضرورت نشته او نه دا ضرورت چې دی سوال کوي قالو هغوی ورته ووی چې نه زمونږ پکې مطلب دی نوریدو زمونږ اراده ده ان ناکل منها چې مونږ خوراک وکړو د دغې نه یو وتطمئن قلوبنا او اطمینان ملو شي زمونږ زړونو ته ستا په لاس باندې چې الله مونږ ته خوانچه رالیږي نو مونږ به په مشاهده باندې په سترګو باندې درس ووینو نو زمونږ زړه ته به اطمینان ملو شي ونعلم او مونږ ته به معلومه شي په مشاهده چې ان قد صدقتنا چې تا مونږ ته رښتیا ویلی دي تا چې مونږ ته د نبوت کومه خبره کړې ده دا رښتیا ده ونکون علیها او شو مونږ په دې باندې من الشاهدین د ګوی کوونکو نه بیا به مونږ نورو خلکو له دعوت ورکو چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی وګورئ که نه مونږ ته سوال د خوانچې کړی و هغه دی مونږ ته خوانچه راولېږله عیسی علیه السلام الله ته توجه وکړه سوال کوي قال عیسی ابن مریم اووی عیسی زوی د بیبي مریمې سوی اللهم یا الله عیسیانو به وی عیسی لایق د عبادت دی د نظام په چلولو کې هغه ته اختیارو هلکه چرته نه ولې اختیار و وګورې خپل قوم ته وې د اسمان نه مایده رالیږله خوانچه خدای هم په خیر که هغه د نه رالیږله د الله نه سوال کوو اللهم ربنا یا الله زمونږ ربه چې دا په کومه ورځ ته خوانچه موږ ته راولیږي نو دقه ورځ د رالیږلو به زموږ د اولنو او د آخرو دپاره اخر دپاره ورځ د اختري په دغه ورځ به موږ خوشحالي کوو مراد د اولنو نه دا موجوده خلک دي او د رستنو نه مراد دا چې کوم رستو خلک راځي و آیتا منکا او دا به یو نښی ستا د قدرت منکا د طرف ستانه ورزقنا او یا الله ته مونږ ته رزق راکا و انت او ته چې خیر الرازقین ته ډېر ښه رزق ورکوونکې الله دعا قبوله کړه خو دا ده چې فرمیشونه کوې نو په فرمیش کې به ګورې د باندې پابندی هم راځي قال الله الله اوی انی منزلها بشک زنازلون کم د دې خوانچی علیکم پتاسو خو ګورې نور د دې نه پس مهلت نشته فمن یکفر چا چې کفر وکړو بعدو پس د دې نه منکم په تاسو کې په تاسو کې د دې نه پس یو سړی کفر وکړو نو بیا ورته معافي نه کوم فانی اعذبه بېشکه زه به عذاب ورکم هغه ته عذابا داسې عذاب لا اعذبه چې زه به ورنکم دا احدا هیڅ یو کس ته من العالمین د ټول مخلوق نه که چا خلاف ورزي وکړه نو سخت عذاب به ورکم خیر وی دا خوانچه رالیږل شروع شو چې شروع شو دی بیا هغه بېمانۍ شروع کړې او بیا هغه خپل بغاوتونه سرکشي شروع کړه وی الله تعالی ولګېد او د دوی دا کشران نه دي دا واړه د دې نه بیزوګان جوړ کړه او دا کم غټ مشران چې هغه خنزیران کړه او دوه درې ورځې ژوندي و بیا هغه ختم کړو و اذ را یاد کې هغه وخت قال الله چې الله قال دا ماضي ده خو دا ماضي په معنا د مضارع سره ده و اذ را یاد کې هغه وخت قال الله چې او به وی الله په ورځ د قیامت یا عیسی ابن مریم دا غاصلی ټکی دا راغی الله به ورته نعمتونه ذکر کړي او ورته به وایي ای عیسی زما د نعمتونو مقابله کې تا خلکو ته دا خبره کوله یا عیسی ابن مریم ای عیسی زویه د بیبي مریمې انت قلت للناس آیا تا ویلیو خلکو ته چې اتخذوني تاسو ونیسئ ما و امی او زما مور الهین دوه خدایان مام خدای کې او زما مور هم خدای کې ونیسه ما او زما مور الهین دواړه خدایان من دون الله بغیر د الله نه زما مور ته موازونه کوي یا مریم مدد او ما ته مواز کوي یا عیسی مدد دا تا ورته ویلو وی دقه وخت کې به د حضرت عیسی علیه السلام دا هر جوړ داسې رپیږي نو قال عیسی علیه السلام به ووی سبحانک پاکی ویم تعالی ربه د شرک نه دله پاکی ویم د عیب نه دله پاکی ویم د اولاد نه دله پاکی ویم ما یکون لی ندی لایق زما د پاره ان اقولا چې زه وویم ما هغه خبره لیس لی بحق چې هغه نی زما د پاره حق ربه چې کومه خبره زما سره لایق نی به زه څنګه وویم او رپیږي به خبرې به کوي یا ربه ان, ان کنتو قلته کشر ما دا خبره کړي نو فقد علمته ربه ته به پې عالمې که نه تا ته به معلومي تعلم ما فی نفسی تعلیم په هغې چې زما په زړه کې وي ربه چې زما په زړه کې کومه خبره وي په هغې ته عالم ولا اعلم زه عالم نیمه ما په هغې فی نفسکه چې ستا په ذات کې دي انک یقینا ته چې انت علام الغیوب ته ډیر زیات عالم په پټو باندې وی ښه چې دا دې ورته نو ویلې نو څه دې ورته وې ما قلت لهم ما خو نو ویلې دوی ته الا ما امرتنې به مګر هغه خبره چې تا ما ته امر کړی و د هغې ربه ما خو صرف هغه خبره دوی ته کړې ده چې تا د کمې خبرې ما ته امر کړی و هغه څه وه ان اعبدو الله چې تاسو عبادت وکړئ د یو الله ما خو ته دا ویلي د یو الله عبادت وکړئ کوم الله ربي چې هغه زما هم رب دی و ربکم او ستاسو هم رب دی دقه مې ویلي دا خو دې رستو خلکو بیا دا لانجې جوړې کړې چې نه عیسی علیه السلام ویلي و چې داسې کوئ او ما زما یا نه ما یادوئ او زما عبادت کوي او زما په نامه نظرانې کوي وکنتو علیهم او رب زوم په دې خپلو امت باندې په دې خپلو خلق وکنتو او زوما علیهم په دې خلکو شهیدن ګوا ما دمت فیهم چې کمې پورې زوما په هغوی کې ربه چې کمې پورې زه په دوی کې هم نو زه په دوی خبر وم حاضر وم فلما توفیتنی کله چې تا زه واغستلمه توفی دغه ته وایي پوره غشتل کله ربه چې تا زه واغشتم او د دوی نه دې راوچت کړم اسمان ته نو کنت انت الرقیبا وې ته نګهبان علیهم په هغوی و انت او ته چې علی کل شیء شهید په هر څیز باندې خبرې ربه ان تعذبهم که چېرې ته دوی له عذاب ورکې انک ان تعذبهم په دې شرط که چېرې ته دوی له عذاب ورکې دا ان حرف شرط دی جزا د دې پټه پرته ده او دا فانهم عبادک دا دلیل د جزا دی ان تعذبهم په دې شرط که چېرته ته دوی له عذاب ورکې نو فلا اعتراض علیک په تا باندې څه اعتراض نشته چې دا ولې ورکې ولې اعتراض نشته فانهم عبادک دا ستا دغه دي که نه بندګان دي ستا مخلوق دی او بنده له چې څوک دغه ورکوي خپل غلام له چې څوک دغه ورکوي سزا د بل چا څه کار دی چې دغه ورکوي اعتراض پې کوي و ان تغفر لهم او که چېرې ته بخښنه کوې دوی ته نو دا ستا بخښنه چې دی دا نښه د عاجزۍ نه ده ولی فانک یقینا ته چې انت العزیز الحکیم ته غالب او خاوند د حکمت په خپلو کارونو کې یو حدیث کې به درته راشي غالبا ابوذر صاحب روایت کوي و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله شپه په دې آیات نغه کړه او هغه د خپل امت په باره کې وایي چې ربه زما امت چې دی ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم ټوله شپه بار بار دا وی قال الله الله به ووایي دا نن ورځ ده چې رښتونو خلکو ته به خپله رښتیا فیدې ورسوي ښه قال الله الله به ووایي هذا یوم دا یو ورځ ده ینفع الصادقین چې فیده به ورسوي رښتونو خلکو ته څوک به ورته فیده ورسوي صدقهم رښتیا د هغوی هغه فیده دا ده چې لهم جنات شته دی د دوی دپاره جنتونه تجری روان بی من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې کې ابدا همیشه دغه نیکان خلک ریښتوني چې دي ښکلې خبره ده رضی الله عنهم الله به رضایي د دوی نه ځکه الله چې په کمی ذمهوارۍ اچولې وي هغه پوره کړي دي وردو عنه او دوی به رضایي د الله نه ځکه چې دوی کم نعمتونه دي هغه به هر څه ورکړي هلکه چې منبري مو ګټله ټیک ده هم ګټله خدای له د باندې وګټي خو ګورې کامیابي نه ده پنځه کاله مخکې خلکو به وي مونږ وګټله وګټله چېرته و بیا سوالونه کوي هلکه غټه کامیابي دا ده چې دا په ورځ د قیامت خو لاړ شي او په دې جنت ته ورننوځې او درته اعلان وشي چې تاسو د الله نه رضا او الله ستاسو نه رضا ذالک الفوز العظیم دقه د کامیابی لویه بیا دی دلیل د توحید بیانوي لله خاص د الله د پاره دی ملک السماوات حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې وما او د هغې فیهن چې په دا ځمکه او اسمانونو کې دي وهو علی کل شیء قدیر او دقه الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی وصلی الله تعالی لږ هلک هلک وخت تېر شو ډېر خفه نه شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل موږ باندې خپل رحم وکړي یا الله زموږ د حالات اصلاح وکړي خدای عقیده زمونږ درسته کی عمل زمونږ درست کی معاملات زمونږ درست کی رب اخلاق زمونږ درست کی رب اخلاق زمونږ درست کی خپل رب ته خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکی د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث عمره به صحیح پوی کی ربا د قرآن او د حدیث بلکې د تمام دین اتباع زمونږ نصیب وګرځې ربا د دې خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ کورنو له زمونږ بچو ته هم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 الله ورته شفا ورکړي خاص کر دوستانو ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته شفا کامله ورکړي ملګري دي د هغوی بچیان بار په وطن وطنونو کې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله هلته کامیاب کړي خوشحاله خپل وطن ته راولي یو ملګری دی هغه لیکلي دي زما بچی بار دی بیمار دی دعا غوښتلې ده هغوی ته هم په اخلاص دعا وکړي چې هغه بیمار بچی دی الله ورته زر ته زره صحت عاجله ورکړي وصلی الله تعالی